بسم الله الرحمن الرحیم ریاض صالحین ته ګورئ باب الصدقه عن الميت والدعاء له باب د په خیر خیرات ورکولو کې د مړی د طرف نه چاغته ثواب بخي کته خیرات کې نو مور ته دی اجر ملاوي خو په طریقې د سنت او رواج نه چې درې مسلو یختیو کالونه نیټه میټه ورته مقرره متفقن علیه مگر د دریو وجنا او د دریو نسیوا مراغنی دي ځکه عدد اقل د عدد اکثر منافی نه وي صدقه جاریه صدقه جاریه